بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه کتاب البیوع کی دا اوسل ویختم باب دی حدیث نمبر 2115 په دې مخکې ابوابو کی د خيار مجلس داغه بیان شو خپدی باب کی امام بخاری داوی که یو سړی یو شی والی یو مشتری یو شی والی او هغه لا د هغه مجلس نه نه دی اوچت شوی بای هم ناست دی خرڅون کې او هغه هغه شی هبه کی بل چاله ورکی تحفتنې ورکی او بای پاغي باندې اعتراض نه کی نو دا اعتراض نه کول دا داغه پر ځامنتیا باندې دلالت کوي او پدې کې هغه خيار مجلس هغه پاتې نشو ځکه خيار مجلس دا د دې د پاره و چې هغه رضامندي هغه پوره شي ترازی د جانبینو ناغه پوره شي هر کله چې بای په اعتراض نه کوي نو دا معامله دا پوره شوه یعنی هغه رضامندی هغه شته دی یا دارنګ مشتری غلام واخلی او هغه آزاد کی نو مطلب په مبیا کې تصرف وکا او دیلا دا غ مجلس نه نه دی پاسې دلې بای نه دی پاسې دلې نو دا دلالت کوي د بای په پرزامتیا باندې نو دی وجنا هغه خيار مجلس هغه پاتې نشو باب اذا اشترى شيئا خاکل چې یو سړی یو شی والی مشتری یو شی والی فوهب من ساعته او هغه هبو کی من ساعته په مغه ساعت باندې قبل ان يتفرق مخکی د د جدا کېدلو د دواړو د مجلس نه لا اوس په لا مغه مجلس کې ناشتي مشتری هغه شی بل چاته هبه ک ولم ينكر البائع على المشتري او انکار نکی اعتراض نکی بائع په مشتری باندې یعنی داغه په دی فعل باندې په مبیا کې په تصرف باندې هغه اعتراض نکی نو دا دلالت داغه په رضامندتیا کوي ځکه د بیع د صحت د پاره بنیادی شرط هغه د جانبینو رضامندی ده څنګه چې قران ویل ان تکون تجارتا عن تراض منکم او غرضامندتیا دلته موجود ده خ اوش ترا عبدا فاعتقه یا مشتری او غلام والی فاعتقه او په مغزه کې آزاد کی او بای په هغه باندې اعتراض نه کی نو بدا دلالت کوي داغه پر ازامتیا باندې ها البته کاغه دا وی چې دا ته مه هبه کوا هغه اعتراض کی او یا هغه دا وی چې رتلا په دې کې تصرف مکوا نو بیا به نشي کولای د اذا جواب محذوف ته کله چې یو مشتری داسې کارو کی او بای په اعتراض نه کی نو انقطع خياره د بای هغه چې خيار هغه اختیار هغه ختم شو او هغه منقطع شو وقال طاووس في من يشتري السلعه على الرضا ثم باعها اوس پدې کې دریم صورت ذکر کوي مخکې یې د هبې او د غلام د آزادولو صورت یې ذکر کړ اوس طاووس په دې کې د یو څیز د خرڅولو د هغې هغه صورت ذکر کوي که طاووس وایي د هغه چا باره کې یشتري سلعه چې هغه سامان واغسته علی الرضا علی الرضا په دې شرط باندې علی الرضا چې هغه مشتری ځان له خيار ثابت کچي زه به دا شی دا ګورم که خوخ میو نو وا بیلم او کنه خوخ می نو نو واپس به کم دتا یعنی هغه ځان له خيار ثابت کوام تور باندې خيار شرط کی دری ورځی وی نو فی من یشتری سلعه علی الرضا تاوز دا هغه چا باره کی وی چې هغه سامان سودا واغسته علی الرضا یعنی د رضامندتیا په شرط باندې که خوخه می وه وابیلم او که خوخه می نه و نو واپس کوم به دتا خو لیکن دی او لګی د ثم باعها بیا غسیزی په ګټه باندې خرڅ ک مشتری ولګی دا غشی په ګټه باندې خرڅ ک نو وجبت له نو اوس دا دا شی دا داغه د پاره لازم شو او ګټه هم د دې مشتری د پاره ده او چې کم هغه خيارو نو هغه خيار ختم شو دا غي وجه څه ده ځکه وجه دا ده چې د هغه شی خرڅ ک مخکي او ګټه یې پکې وکړه نو دا دلالت په دې باندې کوي چې به د ده د طرف نه هغه معامله هغه پوره شوه او اوس هغه خيار یعنی اوس هغه شی دی نشي واپس کولی وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عمر عن ابن عمر رضی الله عنهما قال دا حدیث مخ کی په سلور درشم باب کې اجمالا هغه تیر شوی وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ابن عمر درې وانه را روان دي د یو سفر نه عبد الله ابن عمر چې دینو دا د حضرت عمر په اوخ باندې سور دی د پلاریو او هغه اوخه هغه ورانو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر نه په لار لار کې هغه اوخه غیته واغست او ابن عمر په غبانی ابن عمر ته هبک ابن عمر له ورک كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من د نبی له صلوات و سلام سره په سفر کې وو فكنت على فكنت على بکر صعب لعمر ابن عمر وی ز په یو اوخ باندې ومه چې هغه سخت اوخو او قران اوخو او د چاو له عمره د عمر رضی الله تعالی عنہ فکان یغلبنی نو خا هغه اوخ چې وو نو هغه په ما باندې غالب بشو یعنی ما به راټینګولو کوشش کوو لیکن هغه په ما باندې غالب شو فیتقدمو امام القوم نو هغه به مخ کې شو د لخر نه مخ کې نو فیزجره عمر نو عمر رضی الله تعالی عنہ باغه اوخه هغه به یعنی اورټه ويرده او به به را واپس ک ثم يتقدم بیا باغه مخ کې شو نو فیسجره عمر عمر باغه اوخه رد بد به ویلی و يرده او به به را واپس ک نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ته ویلی بعنیه دا اوخت په ما باندې را خرڅ کا نو قال عمر تو ویلی هو لك یا رسول الله چې دا الله پیغمبر دا اوخ امستاش یعنی بغیر د خرص نه امستاش قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام عمر ته ویل چې نه اسی مرا کو بعنیه را خرص کرا باندې نو فباعه من رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه ور خرڅ ک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم دی لا پوخ باندې سوار دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عمر ته وی هو لك يا عبد الله ابن عمر ابن عمره دا اوښ ستا شه او دا ما تا ته هبه که تصنع به ما شئت اوس کوه د ده سره هغه څه چې ستا خوښه یي یعنې اوس ستا خپله مرضي ده که تیز ځغلې او که په قلارې ځغلې اوس به درسره څوک پکې کار هغه نه لري دا د نبي علیه صلات وسلام طریقه هم وه د خپلو ملګرو سره د لاس د اړولو او هغوی سره د امداد د کولو قال ابو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دا روایت مخ کی دا تیر شو او ابن عمر داغه باره کی چې دا تیر شو په 220م باب کې په حدیث نمبر 2107 کې وکان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ابن عمر ته چې به یو شی خوښ شو نو به دغه مجلس نه برا جدا شو او ځکه چې شی به خو خو چیرې دا سړی په دې شی باندې سنارزا نه یو د سنه چر واپسی کی راتا نو دا مغه روایت ذکر کړي تفصیل سره وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان رضی الله عنه مالا بالوادی بمال له بخیبرا ما خرڅ ک په امیر المؤمنین عثمان ابن عفان باندې مالن مال می اور خرڅ ک مراد ته نظم کدا ما په عثمان ابن عفان په امیر المؤمنین باندې خپل مال یعنی خپل ازمکه هغه می په خرڅ کړه بلوادی په وادی القرا کې مالا بالوادي د د زمکه چې ونو دا په وادي یعنی په وادي القرا کې وا وادي القرا دا لګ د مدینې نه لګ لري پریوزي خا بمال له ما پاغه باندې اور خرڅ ک خپل ازمکه چې کوم په وادي القرا کې وا بمال له داغه د د زمکه سره می هغه بدل کړه به خیبره چې هغه په خیبر کې وا د حضرت عثمان زمکه د کام تور باندې مونږ وایو چې لکه دا شی دا مارچکا تبادله وکړه ما په هغه باندې خپل ځمکه چې په وادي القرا کې و او دا غزمکه په خیبر کې و نو دا منګه یو بل سره تبادله وکړه مارچه وکړه فلما تبايعنا هر کله چې موږ معاملې وکړه رجعت علی عقبی نو زه په خپل پوندو را واپس شوم حتی خرجت من بیته دا وسغه ان اخکارا غ د خيار مجلس دا غي پته لګي چې حضرت عمر ابن عمر بس په خپل پوندو را واپس شه حتی خرجت من بیته تر دې چې زه د حضرت عثمان د کور نه وروتم خشیت ان یرادنی البیع په دې يره چې چرته دا معامله دا راته راواپس نه کی ځکه مخکې تیر شوي چې د ابن عمر به یو شی خوښ شو نو دا خپل صاحب نه ملګری نه برا جدا شو د دې لپاره چې هغه بیع تمام شي نو د دې یری نه ز زر وته مداغه د کورنا چې دا چرته په دې معاملې باندې ستومانه نشي او دا بیع او دا معاملې را تر واپس نکی نو زه ځکه داغه د کور وروتم قال عبد الله عبد الله وی فلما وجب بيعي وبيعه ابن عمر وی نو هر کله چی زما او داغه غ بيع هغه لازم شوا یعنی او شوا ختم شوا رايتو نو ما ولیدل دلته رایتو په معنا یې ما سوچ وکړه ځان سره مې سه سوچ وکړه چې دا تاسو وکړل خا انی صحابه ډیر پاک خلق دي چې انی قد غبنته چې بشک ما خود د حضرت عثمان سره دوکه وکړه باني سقطه الى ارض ثمود چې ما هغه بوت خ اله ارض سمود د د سمودیانو زمکه ته یعنی هغه په وادی القرا کې چې زما کوم زمکه وا نو هغه خو یعنی د سمودیانو هغه زمکه طرف ته هغه زی لري دی به ثلاث لیال دا روایت مخکم تیر شوی چې ما خو هغه بوته د سمودیانو زمکه ته به ثلاث لیالین چې هغه ته دریش په مزل دی وساقنی ال المدینه به ثلاث لیالین او هغه زرا واستم مدینه ته به ثلاث لیالین د دریش په مزل باندې مطلب دا چې ما حضرت عثمان هغه مې د د خیبر نه چې د د ځمکې د سمود ته تقریبا د دریو شپو لاره ده او هغه زه درې شپې مدینې ته رانږدې کړم یعنی مدینې نه خیبر ته چې تزي نو یعنی دا لګ مزل دی او البته کوم چې وادي القرا ته دی نو هغه داغه په ډبل باندې دی نو دا خو گویا کې ما داغه سره دوکه وکړه خو لیکن چونکه حضرت عثمان په دې باندې اعتراض ونه ک امام بخاری دلته دا روایت هم د دې د پاره راوړی دی چې کله بای هغه اعتراض ونه کی نو دا دلالت کوي داغه پر رضامندتیا باندې او دا داغه په په بیع په خوشاله دو باندې پاغي دلالت کوي باب ما یکره من الخداع فی البیع مخکی د بے برکتی اسباب ذکر کړي او ګڼ نو پای کې په دروغو قسم خوړل دارنګ د د مبيعي هغه عیب پټول هغه نه بیانول په دې ځای کې بل سبب ذکر کوي چې په معاملاتو کې دوکه کول دا مکروه دي او دا ناجایز دي ځکه دې سره د مال غ برکت ختميږي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا په دې حدیث کې چې دا کم سړی ذکر دی دلته خو نوم نه دی راغلی خو په نور روایتو کې د نوم راځي حبان ابن منقذ حبان ابن منقذ داسې کس دی چې د دنه با هیر ډیر راتلل او د کاروبار نه منې کېده هم نه د کور خلک رااله لو نبی له صلوات والسلام ته وی چې د الله پیغمبره دده نه دی په بازار کی ګرځی او څیزونه اخلی خرڅوی او دی تاوان کوی ځکه ده چی یو شی په په څو روپو باندی اغستی وی نو هغه هم تی بیا هیری چی دا تی دا ما په څو باندی اغستی وو نو ددی وجی نه اکثره دی تاوان کوی. نو امنګ یې منی کو دې منی کیګم نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حبان ابن منخس ته ویل چې ته منی شه هغه ویل د الله پیغمبر نشم منی کې دی نو به ته ویل چې زخه دا ته چې کله معاملې کې نو په معاملې کې دا الفاظ وایا په بل حدیث کې د کې خو صرف لا خلابه راځي بل حدیث کې ها وها ولا خلابه یعنی واخلا وراکا ولا خلابه او دوکه به پکې نه وي یعنی په دې الفاظو باندې یو قسم لاغه به دا ویلي چې بس مال به اختیاري کچرتا دا معاملې زما خوخه نه و نو زبدا شی لکه دا تا ترا واپس کوما د دیو جن علما بیا دا وی بعضی محدثین وی چی لکه دا داغه سره خاص تا بدا داغه سره خاص تا او اغل د دې الفاظو د وینا داغي جوازو او بعضی وی چې نه دا اوسم عام دی یو سړی چې هغه کدا الفاظي او ک نور داسې الفاظي چې یو سړی بل تخکاره دا وی چرورا معامله در سره کومه خدایات ساته پدې کې به دوکه نه او که دوکه او داسې زونه پکې وروتل یا د دا شعر باندې ګران را خرڅ کړیو نو بیا لکه مال به اختیاري چې زه تا سره دا معامله ختم کوم او دا شی تا ته را واپس کوم نو چې هر کله دا وضاحت یو که او د هغې نه بعد هغه له به هغه د واپس کولو هغه اختیار وي که مثلا یو سړي په یو شی ګران خرڅ کړی دی یا یو شی په تاوان باندې خرڅ کړی دی نو هغه دا هغه نه هغه شی واپس کولی شي نو ان رجلا ذکر للنبي صلی الله علیه وسلم یو سړي ذکر وکړ د الله پیغمبر ته چې انه یخدع فی البیوع چې په معاملاتو کې داغه سره دوکه کیږي یعنی هغه نه کله کله یری او به دوکه سره وشي فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویل اذا بايعت کله چې ته معاملې کې نو فقل وایا لا خلابا چې دوکه به پکې نه او مال به اختیاري د دیو جن په هر معاملې کې باغم دا ویل چې بس مال به اختیاري کدا شی لکه دا مې در باندې خرڅ ک نو مال به اختیاري کزی تانه واپس کوما نو دا به مال واپس راکې د دې وجه نه خلک بیا په هغه باندې پوه نو لګي ورځې بعد به دغه کاروبار هم دغه سي ټپ شو ځکه چې چا به پای کې درې ورځې انتظار کو چې روره زما دا شی اوس په کار دی او ته وی چې نه مال و پکې اختیاري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې طریقه باندې هغه د کاروبار نه منې کې هغه منې کېدنه او خپل خپلوانو هغه منې کو خپل کور والو منې کو لیکن هغه صبرېدنه نو د الله پیغمبر سره په دغه طریقه باندې هغه منکه باب ما ذکر فی الاسواق زه ان شاء الله دا به په بل درس کې بیا وایو په بعضی روایتو کې د د بازارونو داغي بدی راغلی دا نو امام بخاری دلته دا باب د په دی مقصد د پاره راوړی دی چې اصل کې بازار فی نفسه اغا صد د بدی زین نه دی او اصل کې چې کله یو سړی پای کې اغستل خرڅول کوي دغه مقصد دی پکې او یو سړی پکې اغستل خرڅول نه کوي او د بازارونو کې اسی لکه ګرځي چکرې پکې وینو